ستاسو د نیکه محترم حضرت آدم ستاسو د پلارانو ستاسو ستاسو د بچو هغه د پخوانه د دشمن را روان دی او په هغې کې ورته بیا واقع بیانوي خو مخکې د توحید د تمهید دپاره د واقع بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان ځنې خلق وی مراد د انسان نه آدم علی السلام دی نو چې مراد د انسان نه آدم علی السلام شو نو دا رستنه خبره وسره بیا خچ اسپانیږي خلګي لیکن بعض خلک وایي چې نه مراد د انسان نه عام انسان دی ها هر انسان ته مراد دی نو بیا په هغې سوال دا راځي چې دینه مراد هر انسان شو نو دا رستنې خبره وسره نه لګي نو مزاری استاد وایي چې دا رستنې خبره د هر انسان سره لګي خو په اعتبار د خپل نیکه او د آدم علیه السلام کله نا کله یو خبره دا نیکه سره شوي وي خو خلک دا غي خبرې نسبت چاته کوي نو سوته ډیر داسې قومونه راشي چې په خوا چرته غورو نیکونه معاهدي کړي موجوده کړوسی وي یره زمونږ او د پلانی قوم سره معاهده ده نو لکه تا چرته معاهده کړې ده ته خو په هغه وخت کې ویم نه خدا په اعتبار د دې سره چې نیکونه کړې ده ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کوم انسان د سشي نه پیدا کو من سلسال سلسال اوچا خټه چې اواز کوي دا تاسو چې منګي جوړ کې کولال ماما چې منګي جوړ کی او وچ شي او لا پور کې پوخ کړی نی نو دا چې تاسو دغه کوي کنه وچی نو دا چې واخې دا کې نغه کوي ټنګار کوي لکه منګي څنګه ټنګار کوي د قصد آدم علی السلام د دې عرفات شاته یو علاقه د وادي نومان د قضې کې دغه ډانچه جوړ کړه دنه خو ډډه وه چې ډډه وه هغه نور ووهله اوچه شوه نو چې تا به داسې دغه کول نو هغې به دغه کو اواز کو نو موږ پیدا که انسان من سلسال سلسال اوچه خټه چې اواز کوي من سلسال دغه اوچه خټه اواز کوونکی نه من صلصال د اوچ خټه اواز کوونکی نه الکه دا خټه دا ډانچه د سنه جوړه و من حما ان دا غتور خټه نه خټه کې جوبه واچوي او لګي پکې پرې دی نو هغه بیا توري شي دی نالو ته ګوره کنه دا توري خټه من حما ان د توري خټه نه او دا توره خټه څنګه وه مسنون چې هغه بدله شوې وه د هغې رنګ د هغې بوی هغه بدل شوی و نو پیدا که موږ انسان د هغه خټې د اوچې اواز کوونکي نه او دا جوړه وه من حمه ان د تورې خټې نه مسنون چې هغه بدله شوې وه داسې رنګ او بوی بدلو والجان او موږ پیدا کړی دی جان پلار د پیریانو زموږ د پلار نامه د ادم د پیریانو د پلار نامه د جان والجان او پلار د پیریانو چې دی خلقناه موږ پیدا کړی دی من قبل مخکې د دینه د ادم علیه السلام نه مخکې دا پیریان نه دي په ځمکه کې دا زمونږ نه مشران دي دی مخکې آبادو بیا مونږ رستو راغلی یو دام پیدا کړی دی من نار سموم داغه اور ګرم نه داغه ګرم اور نه دا ماوی توتیه او تمهیدو اوس الله واقع د دې بیانې شعر د ابلیس او شیطان زمونږ او استادو څنګه لوی دشمن دی و اذا رایات کې هغه وخت قال ربک چې وی ربستا الله تعالی ملائکو ته وی او ویرفستا للملائکه ملائکو ته انی خالق چې بشک ز پیدا کون کې یم بشرا انسان لا ملائکو ز پیدا کوم انسان وی الله تعالی د ملائکو سره مشوره ولې کوله خلق د چا سره مشوره کوي چې د یو کار په انجام نه پوهیږي چې دا به ښه او که بد وي نو خلک د چا سره انجام مشوره وکړي الله خو د هر شي په انجام باندې خبر دی په دې نیت هم مشوره نه کوي کله نه کله خلک مشوره ځکه کوي چې د بل وسره په دې کې حقي تاسو چې ځمکه خرڅوي د رور د سره پکې حصه ده نو ته ورشي رور سره مشوره وکړي چې لکه د ځمکه وخرڅوي الله خو سره خو چې دی نو په حق کې څوک شریک هم نشته دا دغه ولې کوي مشوره د دې جوابونه غاوله سپاره کې مونږ ویلو خو آسان جواب دا دی چې دې کې تعلیم مخلوق ته دی ښه ګوره خالق ته ګوره چې انسان پیدا کوي مشوره یې وکړه د چا سره؟ د ملایکو سره. دوستانو تاسو هم چې یو کار کوئ نو مشوره کوئ د نورو خلکو سره چې په مشوره کار وشي ښه به خو که بې مشورې کار وشي نو بیا هر څه خراب وي. نو و اذ قال ربک را یاد کې هغه وخت چې ووی رب ستا للملائکة ملایکو ته انی خالق چې بېشکه زه پیدا کوونکی یم بشرا انسان له انسان پیدا کوم من سلسالین دغه اوچه خټه اواز کون کنا او دا اوچه خټه اواز کون کی د سنه جوړی من حما ان دغه تور خټنه مسنون ان چې بدل شوی وی دغه بو یو رنگ جوړو می ته خو فاذا سویته چې کله ما برابر کړ د هغه بدن پوزه د پوزې په ځای کې او خوله د خولې په ځای کې او غوږونه د غوږونو په ځای کې فیضا سویته چې کله ما هغه برابر کړ د هغه بدن می جوړ کړ ونفخت فيه او ما پوک او پاغي کې من روحي سازما ما خپله ساه په ده کې واچوله د ساه نسبت الله ځان ته وکړو وی په اعتبار د دې سره چې خالق د ساه سوک دی الله دی نو چې او ما ونفختو ما پوکو فيه پاغي کې من روحي سازما چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړ سه ورته پکې واچوله فسجد الملائکه نو سجده وکړه ملائکو فسجد الملائکه نو سجده وکړه ملائکو یو کتاب دی نور الانوار ورته وای مونږ به چې ویلې نو هغه ځای کې دا خبره ده چې سجده وکړه ملائکو چا به خیال کولې چې مړه دا به ټولو ملائکو نه کړي خو یو څو به کړي کله نه کله په قوم کې یو څو کس کار وکړي نو د کار نسبت خلک غون قوم ته کوي وای نه نه نه کلهم ټولو دا تاکید راغی ملائکو سجده وکړه کلهم ټولو چا به وی چې سجده به څنګه کړي چا به سار کړي چا به غرمه کړي چا به ماخام کړي وای نه اجمعون په یو ځای دی ملائکو ټولو په یو ځای حضرت آدم ته سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه اصل کې حکم د سجده ملائکو ته خو په دې ملائکو کې ابلیس هم اوسېده نو د ملائکو د تبع د وجه نه حکم د تم راغی الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا هغه انکار وکړ ان یکون مع الساجدین چې دی شي سره د سجده کوونکو قال الله وتوي تپوس دې کوي او دا تپوس دې دې لپاره کوي چې د خلکو غوګونه لک کولاو شي چې دا شیطان زمونږ څنګه غټ دشمن دی قال الله وتوي یا ابلیس اے ابلیس مالک سدی تعالی الله تکونه چې تنشوي مع الساجدين سره د سجده کوونکو ټول ملائکو سجده وکړه په دې سجده کوونکو کې تا ځان شامل نکدا ولی نو د د غرور او تکبر ته ګوره چې انا خیر منه زه خود د نه خیم رب د الله د حکم پورې ټوکی کوي ټوکی خلک وی کنه علما چې مسلمانې که عمل نکې سب گزاره به سره وشي خو که د عمل پر ټوکې او خنداګانې کې اوس مونږ نه کې مکوه الله به درته معافي وکړي څه وخت خو که د مانځه پورې دغه کې مړه مونږ څه شی دی او مونږ چاله څه ورکوي بس کافر شي ختم شي ها ها قال نو ابلیس وی لم اكن لاسجد نه مز سجده کوونکې لم اكن لاسجد نه يم ز سجده کوونکې لبشر یو انسان ته خلقته چې هغه پیدا کړی دی تا من صلصال دغه خټې او چې اواز کوونکې نه من حما ان د تورې خټې مسنون بدل شوی نه قال الله وتوي فخرج منها ته اوزه د دې فخرج ته اوزه منها د دې جنت نه یا د دې اسمانونو نه فانک رجیم یقینا تر اټلې شوی دا دې خود سره دا بل خبره ده و ان علیک اللعنت او یقینا دې پتا باندې لعنت الی یوم الدین تر ورځ د قیامت پورې دا یو خبر ورکړي چې ووره تر د قیامت پورې به د خلکو لعنت پتای نن چې مسلمان ماشوم راوالیم په شیطان لعنت وای ملائکه په د وو واړو اسمانونو کې په ابلیس باندې لعنت وای تر د قیامت پورې به صرف لعنت وی لعنت او چې قیامت راغی نو بیا به د خیر سره الله جزا درکې بدله ها قال ابلیس وی رب ای زما رب فانذرنی ته مهلت را کماته الی یوم یبعثون تر د هغه ورځې پورې چې دا خلک را پورته کولی شي د قبرونو نه رب د باس بعد الموت پورې مال مهلت راکې او مې مړ کوي مطلب د دا داو چې د هغې نه پس خو بیا مرګ نشته قال الله وته وی نه نیمه دعا دې قبوله ده او نیمه دې قبوله نه ده دعا مې دې قبوله کړه چې ابلیسه تا به نه مړ کوم او تر د کمې پورې د اولې شپېلې پورې او چې اوله شپېلې ووالي شي بیا به دغه کېږي مړ کېږي به قال الله وتوي فانك يقينا تشي من المنصرين د مهلت ورکړې شونه الى يوم الوقت المعلوم تر دا غروسه د وخت معلومه پورې شغا ول شپې لیدا قال نو ابلیس وی ربي ای زما ربا بما اغویتنی دا بما کې دا بانه ده ځنې خلک وایي دا سببیه ده او ما مصدریه ده نو بما اغویتنی په سبب د گمراه کولو ستا ماله ربه ته ولګې دې زه دې ګمراه کړم د خپل دلبار نه دې وشړلم بما اغویتنی په سبب د ګمراه کولو ستا مالا زیاده خیال دی لیکن مزاری استاد چې اول وی ناغه وی دا با قسمیه ده والله بالله تاسو وایې کنه نو بیا معنی دا شو چې رب به زما رب بما اغویتنی زما د قسمی په گمراه کولو ستا مال چې تو لګې دی او زه دی گمراه کړم زما په دی گمراه کېدو دی زما قسمی چې مړه د انسانان خو رانه خلاص نشي لازینن خامخا خامخا زه به ښایسته کوم دا بد کارونه لهم د دوی د پاره فی الارض په ځمکه کې چې کوم ښه کارونه یې به ورته بد ښکاره کوم چې بد یې به ورته ښه ښکاره کوم یو ولاغوینهم او خامخا خامخا زه به ګمراه کوم دوی اجمعین ټول یو به هم رانه پاتې نشي دا ټول به زه راواخلم او ګمراه به یې کړم الا عبادک مګر ستا بندګان دقه یو ډله به رانه پاتې کیږي چې هغه ځانونو ته د سوي د الله بندگان وي الا عبادک مگر بندگان ستا منهم د دې انسانانو نه المخلصین چې هغه خالص کړي شي به ستا د دین د پاره قال الله ورته وی دقه لوی دولت تخه مال چې څوک را رسیږي او زما رضا حاصلې نو دا دولت چې وسره دا اخلاص نه دی دا للهیت لږ عمل وکا اخلاص کوا للهیت کوا بس الله ته ورسېدې قال الله وتوي هاذا دا اخلاص چې دی صراطون دا یو لار ده او علی ماته دا یو لار ده ماته مستقیم نیغه ته چې نن وې الله ته ځان رسومه او په لنډه نیغه لار رسوم نو په اعمالو کې اخلاص پیدا کوم نه غري قال الله وتوي هذا دا اخلاص چې د صراط دا یو لار ده علی پما مستقیم نیغه او بیا وتسوي ابلیس ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لک علیهم نشد استا پاغوی باندې سلطانون سغلبه ستا زور او غلبه پاغوی نشته یو کاس ستا په ډنګ پسې خلک منډې وي هغه بېله ده الا من اتبعک لیکن هغه څوک چې چا تابعداري کړې وي ستا من الغاوین د ګمراهانو نه و ان جهنم یقینا جهنم چې دی لموعدهم هغه ځای د وعدې د دوی دی یقینا جهنم چې دی لموعدهم هغه ځای د وعدې دی د دوی اجمعین د ټولو لها د دې جهنم د پاره سبعت ابواب او دروازې دي د دې جهنم و دروازې وي او د ار دروازې د پاره خاص جماعت مقرر دي د يهودو د پاره بیل دروازه د عیسایانو د پاره بیل او د مجوسیانو د پاره بیل او ده لکل باب د هرې دروازې د پاره منهم د دې ګمراه خلکو نه جزء یو حصه وي مقسوم معلومه تقسیم شوی معلومه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل اخرتنا خیر من الاولى دعا وکړي الله ته زموږ راشي یا الله خپل رحم په موږ باندې کړه به زموږ تمام حالات درست کړه به عقیده زمونږ درست کړي اعمال زمونږ درست کړي رب معاملات زمونږ درست کړي اخلاق رب زمونږ صحیح کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوي کې خاص کر دا کتاب مونږ شروع کړی دی رب مونږ ډیر زیات کمزور یو به علم یو به وس یو ته زمون نصرت او امداد کې په دې صحیح پوي کې رب د قران او د حدیث خیر او برکت مونږ له په دنیا کې مراکې په آخرت کې مراکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له د دې راتلو د دې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 کامله وته ورکړي بل دا دعا کوي چې الله زمونږ اخلاص نصیب کړي خدای د نامې د شهرت د دې سوچ او فکر نه رب ته زموږ حفاظت وکړي وصلی الله